ستا ځای یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض اے داوود موږ ګرځولې تعالی را مامور پزمکا کې خلیفہ مامور چې زتا ته حکم کوم او تبه د خلکو تا کې وا بړئ دا لره د لارې د الله نه دې وجې مونږه مبتدی ته وایو چې انت متبع الهوا ته خواهش پسې روانې وکل متبع الهوا ضال هر یو چې خواهش پسې رواني نو هغه گمراه دی نو انت متبع الهوا صغرا وکل متبع الهوا ضال هغه کبرا حد اوسط ته نه وباسه متبع الهوا متبع الهوا نو نتیجه راوت انت ضال ته گمراه او دا انت ضال صغرا کا وکل ضال فی النار هر یو گمراه په جهنم کی دې له نه چې تراو کې په ختم وکا او پیسې په والا دې له مې نه را لګلې چې په پولا او پټي جنگ شنو یو بل په قسم ورکا اسې نه پی جن یو دې دې راوالي دې له مې نه را لګلې چې خولي کپڑا و تواچو سنبال کې نه دې له قرآن د تدبر او سوچ د پاره راغلی او دی صرف تلاوت د پاره وګرځو یو سی پاره تلاوت می وکا یو پاو تلاوت می وکا ځان به پوه کا سوچ پکې وکا چې قرآن تا ته سوئی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول چې چا پی ګوډې دا غي سټونه او پانډایو باز خلک وایو چې سليمان عليه السلام اسونه ور خلاصول مازیګرو او په دغه تماشه کې نو د مازیګر مستنه قضا شو نو سليمان عليه السلام دا خو دای د لاسه باندې مسقضا شو نو سليمان عليه السلام دا ټول راول یوغه حلال کړل نو په سلیمان علیه السلام باندې دي دو جرم راوستل یو دا چې هغه د مازیګر موس په لهو لعب کې قضا کو دویم دا چې د مال غنیمت اسونه او هغه لال کړل نو دایم زیاته وک دا اسه ګاډي وړي وای هغه اصل کې په دې پوه نه وي بعضې خلک غلطي دې وجې نه کوي چې هغوی د یو لفظ په معنا نه وي پوه نو هغوی هر ځای کې یو معنا والي یا په مطلب نه پوهېږي د مسح سله چې بې راشي نو په معنا د لاس تیرولو مذهب بی سوقې لاس یې تېر کړ په څټونو د اسونو او په پانډو، ها، وامسحو برؤوسکم، نو دا معنی چې سرونه پرې کړئ. وامسحو برؤوسکم، لاس تېر کړئ په سرونو باندې، یعنې مسح وکړئ. د اس مثال د انسان دی. انسان چې ستړی شي او دلا چاپیو کې ها سر پټه والا او مخې خپې والا او مخې نو دې دمشي دغه سه اس چې کله دې پویا پیوې ټانګه پیو کې او دې ادره او دلا سر باندې لاس وې او په خپو والا وې نو دې او شړیږي او دې دمشي او خوشاله شي سلیمان علیه السلام چونکه دا د جنګ اسباب وو، د جنګ څیزونه وو او د هغه دې سره مینه وه، نو سلیمان علیه السلام د اسونو په څټونو لاس راښ کړ او په پانډو یې والا لاس راښ کړ، په خپو، دا نه چې څټونه او پانډه یې والا پرې کړل. ردوها علیه، وی واپس کړئ دې لره په ما. شروع شو سلیمان علیه السلام چې چابي ګولې داغه سټونه او پاندای پاندای او سټونه ولقد فتنا سليمان سليمان له او تاګي سره امتحان کړو مونږه په سليمان عليه السلام باندې بلکې راځي د سليمان عليه السلام شپېته خزې وي نو سليمان عليه السلام وي زبدنن نه د دې سره کورواله کوم او چې د دې بچي پیدا شو نو هغه مجاهدین او هغه با jihad کوي رب ته ما سبق سره ولګید اسونه د jihad شیو نو هغه یی سره دوره مینه وه چه په خپله یی هغی له چاپی کوله نو جهاد یی خوښ وو نو وی چه خپل بچی می پیدا شی هغه به مجاهدین یی نو سلیمان علیه السلام وی زه به دی سره کوروالی کوم او چه ددای بچی پیدا شو نو غی به جهاد کئی هبه مجاهدینی خو انشاءاللہ ییر شو په ترک د مستحب باندې او انبیاء علیهم السلام لا الله تنبیه ورکي ان شاء الله ير شو نو الله ولذي یو خزنه یو بچي پیدا کو چاته شغوخوا او هسې یو لوټړه غونتې وه نو سلیمان علیه السلام پوه شه او د الله نه معافي وغوښته پاتې دا چې سلیمان علیه السلام نوی بی بیانې وي ک او یاوي کشپېته وي ټول ټال بی بیانې د سلیمان علیه السلام اغا لسکم سلوي نوی وي په دې نهه بیبیانو کې ستر بیبیانې هغه اصیلې وې او باقي هغه وینځې وې. نو کومو کې چې راځي اویا وې، ستر وې، مطلب د هغه اصیلې ښځې هغې اویا وې، شل چې دی نو هغه وینځې وې. کومو کې چې راځي شپېته وې. د هغې مطلب دا چې په دې اصیلو کې لس حایضې وې او دا باقی پاکې وې نو هغه اصیلو کې پاکې هغه شپېته وې نو دې وجې شپېته راځي تطبیق یې دا دی او سلیمان علیہ السلام د اسونو سره مینوا مجاهدینو سره مینوا د غزاد جهاد اسبابو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه په دې ملک کې په دې بونیر صوابای خودخیل په دې کې پاتې شوی و سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د دې ځای نه تقریبا 14 کیلومتره مخکې او چې داسې صوابای او سلیم خان باندې وزي نو مخ کې دا ګای توتاله راځي او دا غنه مخ کې بیا پنځتار راځي پنځتار دا غي مرکزو او د پنځتار خان هغه لزای ور کړو د دیو چې دا اولاد اوسم پای کې اصل دي نو ځای ولا ورکړو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په دې بدرای کې دام پاغه را تیر شوی دا دې بدرای کې خپل اسلام بو د اثر مینوا د جهاد شیو د پیښور نه حافظ دراز حافظ دراز مشهور منطقی او دارنګ نور مناطقه هغه صلاح وکړه چراغی زو او بدای اعتراضونه کو زګدا خو بېمان او بیکار او دا غي د باطل پرستو مليان خو کار دای چې خپلم کار نشي کوله او چې بل سره کار کوي نو هغه هم دشمنی هغوی را روان شو چې ځو او په شاه اسماعیل باندې اعتراضونه کوو چې راورسېدل شاه صاحب اسلام وو دی دا خیال وکړ چې دا به څوک نوکر وي اسملام به یا به مجاهدو کې څوک اسماعیلي نو دی ته تاسو ګر وې شاه اسماعیل به کم ځای نو هغه ورته وی خیر دی وی څه کار دی ورسره وی څه کار دی ماته وایي هوښیار شاګرد کشر هغه تپوس کوي وی څه کار دی نو دای ورته وی راغلی دا علما دي او دای تنه ستپوسونه کوي نو شاه صاحب خپل اس لامبو ورته وی ما نه تپوسونه وکړئ نو که ما جوابونه در نکړه نو بیا به دا غنه وکړئ نو هغه وی زه تا نه سو کوم مړه تخپل اس لامبو خو هغه به کم ځای وی تاسو غوازوی ما نه وکړئ کنه نو دای په په منطق کې اعتراضونه شروع کړل نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بې تکلفه جوابونه ملام وو چې جوابونه یې ښه ورکړل نو بیا یې ورته وی زه درنه یو دوه تپوسه کوم منطق کې او تاسو جوابونه راکړئ نو چې هغه ترې را تپوسونه وکړل دی غلی شو نو شاه صاحب ورته یو څو ورځې شاه اسماعیل سره تیر کوي چې منطق زده کوي هغه یا کا چې ملامت شو او بیا د شاه صاحب خلاف کو پوه شو چې وای دا خو دیو نو بیا دا هغه خلاف کو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه خپل اس په خپل باندې لامبو سليمان عليه السلام چې نه وي مناسب یو تن لره زما نه بعد دا نه چې سلیمان علیه السلام حسد یا بغض کو خو مطلب یې دا و چې دا زما معجزه شي امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا هغه مقصد داو چې دا په زما د نبوت معجزه شنو معجزه خو پیغمبر پورې خاصي نو هغه روانه وه، شیطان د یوه حکیم په شکل مخې له ورغی، ورته یې وویل، زه به ستا د خاوند خدمت وکړم، خو ته د سر وېښته ماله راکړه. نو هغې ورته وویل، زما د وېښتو اختیار خو زما د خاوند دی، دا خو به زه د هغه نه تپوس کوم. نو هغه رااله او ایوب علی السلام ته خبره وکړه انبیاء علی السلام نهایت غیرتیانو نو هغه وی خا تا ته د ویختوي تا ته تولې وی نو هغه قسم خور غز خوشما سلخت بده وو نو دا هغه هغه قسم الله پورا کو نو سلاله یو ځای راځي او پای کې هغه چینه ده غر نه سړی لګ را کوزشي کښته نو بیا دا غر داسې پیرا دغه شوی دلته لاندې چینه ده او دا غر په داسې دی بالکل او د لاندې دلته چینه ده هغه ورته سیمټ میمټ لګولې دي او داسې د دوه انچ په پمره وبته نه رواني دي زه خپل تلم او غزای می کتلې نو وګوره وای دلته هیله ثابت نشوا چې سل لخته ویلې وی او الله په لاس کې جمعت د سلو لختونی او ډپ په ولا ورکا هیله ثابت ودا هیله چا سره وکړه الله سره او دا چا وته ویلو نو ویلی خو تعالی نو ویلی مو تعالی او الله سره هیله وکړه چې خبره کې ثانیه دا امر او امر خذ صيغه د مضارع ده کنه امر دې امر الله او ته امر کړي تا ته چا امر کړي چې ته دا ځان له دلیل نیوي په دایره د سقاد باندې دا امر دې الله او ته امر کړو او ابو بکر جساس احکام القرآن کی ذکر گئی کان خاصتا لی ایوب واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب او یاد کا بندگان زمنګا ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام خاوندان د همت او د عقل مندای عقل مند او خيارو دا کړو کې بند ساړه دي ان اخلصناهم بخالصه ذکر الدار منګه خالص کړیو دای لرا بخالصه یعنی بخصله خالصه پاخوی خالص باندې ذکر الدار هي ذکر الدار هذا ذکر دا سورت د پند دی و ان للمتقین لحسن مآب او یقینا د متقیانو لپاره خاصه ځای دی جنتونه د مش ګرای کلاو شي به دې ته دروازه متقین فیا تکیا کوونکی به په دې کې په کورسو باندې فیها یدعون متقین تکیا کو کی بی فیها یدعون متقین فیها تکیا کو کی بی پدې کې یدعون فیها بفاکهتن کثیرتن غواړي با دای پدې کې می وې ډېرې او شراب او زسکلو سیزونه او نور په شکل د دې باندې جوړې جوړې عذابونه ازواج قسمه قسم جوړې جوړې عذابونه هاذا فوج مقتحم معكم دا یو ډله دا را پندې دن کې تاسو سره دغه دي درالله دام تاسو سره جهنم کې مرګري دي رب السماوات والارض رب د اسمانو د زمکو او دا غا چې میان د دې دواړو کې دی غالب دی او بهون کې قل هو نبو نظیم نو آیا دا خبر دی لوی څه شي دا ما من اله الا الله الواحد القهار دا لوی خبر دی وایا دا خبر دی لویان زما نوموالي ځو نو تاسو دې نه اعراض کوی ما کان لیا من علم بالملائ الاعلی نشته دې مال رسیلم پاغه جماعت چت باندې اذ یختصمون کلا چې دی باس کوي زما علم اغیتن رسی تفسیر یو تمفسر دی نو هغه په دې ځای باندې لیکلي دي د هغه روایت راوړی د عبدالرحمن بن عائش الحضرمي نه چې نبی عليه السلام وایي چې زما په قطرا زیرین حرب د الخلق من ریختا فعلمت بها ما کان او ما یکون چې د عرش نه یو قطره زما مرای کرا پریوتا زه په ماکان او په مایکون باندې وایي پوه شوم نو پیغمبر عالم الغیب دی اول خو دا دا لیکلی چا دی دا غواغه مولا لیکلی دی چې خزه سره جنگ نو هغه وته سزا زه د بادشاہ د فوج نه هم نه یریږم نو بادشاہ مریدو نو هغه پس راغې وی یو څو کسه فوجیان را راغله وی څه کې وی پکار مې دي نو هغه کوسی تراوستل وی تاسو درې کې یا کور ترای خزه ته وی راوځ چې ایمان دې معلوم شي تعویز دې نور هغه او خيارو ادور او خيارو چې یو څو کسو ولید دی را روان و، نو هغه پول ته د لاندې شو، اوږې ورته اړمې کړې او هه هه ده ورته وویل، څه کوئ؟ ویې دا پول وړو او سیند ته یې غورځوو. وویل، په دې خو باچا ډېرې پیسې لګولې دي او دا مه کوئ. هغې ورته وویل، نه نه پرېږدو چې دا. ویې خیر دی زه به درله پیسې د باچا نه والم، خو پول مه ماتوئ. راوی وته یې ذکر راغې باچا ته وی د ملک د پاره مې ډېر لوی کار وکړ وی سه وی پول مې بچ ک خو ما غي سره وعده کړې چې تاسو به تخیم نه او پیسې را لراګه چې غي لا ورکم نو ولا پیسې ورکې او ته پته ساده دی راغ غي دې ورکړې وې د ملک د پاره مې ډېر لوی کار کو خيار خو دور هم کاغه داوري کې ان شاء الله شي هغه په دغه یو ګډ وډو باندې سارو دا تفسیر خازن دغه راغست دی او په دې باندې بیا سخرت کړي دي کلام پکړي دي ما کانا لیا من علم بالملائل اعلی فاذا سویتو نو کلا چې پورا میګه دلا حقوق میو په دغه د خپل حکم نو پریو زای دتا سجدا کونکي نو سجدا وکړه ملائکه ټولو په یو ځل مگر ابلیس نکړه ځان غټو غاڼه او د کافرانو نه قال یا ابلیس نو یا الله و ابلیسا سمنا غتا لاز سجده کولونا هغه ستا چې ما پیدا کړی په خپل لاس ان په خپل حکم باندې استغفر تا تا ځان غټو غاڼه یا ایت غټونا وی ابلیسه زه غوره یم د زنا پیدا کړی دی ما لره د اور او دی دی پیدا کړی د خټې نه د ده په نیز اور زورورو حالانکه دوره کم عقل دی خټه زورور د اور نه زورور اور د خاورې د پاسه بلېږي او خاوره نه شي سوځولی او چې اور بلي او خاوره پرې واچوې، اور مړ کړي، نو کوم یو ضرور شه فایده مند زیات کوم یو دی؟ اور ته دانه وګرځو نو وسوځي او خاورې ته وګرځو دانه چون در د بی پناه شود سر شاه سر سبز یی بوستا شوه ده. ها یو پښتون شاعر وایی دانه په خاورو کې دفن شي زرغونیږي ته د خاورو نه پیدا یې زرغون شوې قال قال نو ابلیس زه غوره مد زنا پیدا کړې د مال را د ور او دې دې پیدا کړې د خاټه نه قال فخرج منها نو یا الله اوسه دې زاینا تر هغه ورځې چې پورته کړی شي مخلوقات وی الله ذات د مولا درګه شو نه تر راځي دا وخت مقرره پوره قال فبعزتك انو ابلیس ستا په عزت مې د قسم له وی انهم اجمعین چې خامغه گمراه کوم بزدای ټوله د نبی علیہ السلام خادم خاص حضرت انس هغه تلو شام ته او د یو خبرې لپاره چې د نبی علیہ السلام نه بل تنه اوریدلې و چې زه دا غنه په خپل واورم نو هغه لال گورنر ته پته ولګی دا چې د نبی علیہ السلام خادم خاص راغله دي د چورا سید هغه په برچت ناستو نو ورته د لاندې نه اواز ورکړ چې تا د نبی علیه السلام نه هغه حدیث اورېدلی او ما ته یې بیان کړه او ویې ویل که درکوزېږم که وې راکوزېږم نو بس دغه ځای نه راته ووایه هغه ورته وویل او ده واورېد او واپس را روان شو ګورنر ته پته ولګېده هغه ټوخی واله تیارې کړې او چې تپوس یې وکړ وي هغه خو کوز شوی هم نه دی واپس لاړ ټیم یې نه ضایع کو هغه ورپسې تحفې راولېږلې په دریم پړاو یې لاندې که را تحفې ولا ورکړې وخت یې نه ضایع کو تکلفات دا سړی تباکی سړی نه هر څه پاتې کی بیا په تکلف یو سړی میلمه دی راغې دغه بسکاری بلخوا په پمنډه زی نو بیا چا ته یو زاړه چرګ وګوري او هغه کټوای کې باندې کی او لرګي هم نه یې او تیټي ورته بلای نو هغه غریب باندې ټول راز ماته کی دغه اصل کار نه په په پیالای چای د تا اصل کار نه ولې پاتې کې مې پاتې کو چې دغه تلوار د وای خزا شیخ القران الله دې په رحمتونو ولېږي یو ځل دې کونړ یو عالم غلام مولای سي او بل زمنګا به خمر غره الله دې والله بهترین مقامات ورګي او الله دې هغه اهلیه او دا هغه تابعدار بچي چر نه خرابای مولانا عارف سیبو نو دا دواړه راغلل د سوات نه نو مولانا عارف ته خو د شعر القرآن خوی معلوم و خو ماښام و نو ناوخته ماسوتان شعر القرآن ورته وی اورېګه لوټه راړم نو ګلاب مولوی سي وی چې مونږ خوړلې ده نو عارف مولوی سي ورته وی چې ما خو نه ده خوړلې شیخ قران ویده کړی د عارف لا ډوډای راړه نو عارف وی چې له ډوډای راړه ما هغه کینا ډوډای تا ګلاب مولوی صاحب خوې ما خوړلې او ځکه ناشته نشي عارف مولوی صاحب ډوډای او خوړه جمی شپه ټول شپه 13 شوه صاحب شیخ القرآن وی پراټې لګې زیاتې پخې کړې لګې زیاتې راړې چای سره ګلاب مړی سه بوته ونخته شیخ غاګ نکو نو چې هغه درې سلور پراټې وخوړل شیخ القرآن ته ګلاب بیا به دروغ وای لا تجتمعن جوع ولا کذبا دروغ او لوګه سلا جمع کې ان فی ذلک لذکر للالبار افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسط قلوب من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها وثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له ما له من هاد إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يقيلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الله الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة أنت تحكم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفيح في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفيح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال الحسرة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سوره زمر مکی سورت ده نزول کی یو کم شپیتم پس ده سوره سبانا نازل شوه ده او ترتیب ده سورتونو کی یو کم سالویختم پس ده سوره سوادنا یو مز د سوره سبا نه تر سوره زمر پورې هغه مونو په نفع د شفاعت قهري چې په زور د الله نه څوک خلاصول نشي کوله د شپږو سوراتونو کې چې په زور د الله نه څوک خلاصول نشي کولای نو اوس د هغې خلاصه پېش کوي، مخکې سورت کې ابتلا د مستفینو یې بیان کړه نو دې سورت کې وایي فاعبد الله مولسا له الدین خلاصه دا ده چې بس د الله عبادت کو او الله تغاړه کې دا یا مخکی سورت کی مسله د توحید ذکر کړه ما من اله الا الله الواحد القهار نو دی سورت کی شبهه د مشرکین رد کای د دیو جنا ور پسې راړو یا مخکی سورت کی 50 آیات کی ویلیو داول صورت رد شبه د مشرکینو چې مشرکین وی دا مونږه ذکر آمدد کوو چې دای مونږه الله ته نږدې کوي دا نه نیازولې دي د الله او مونږه دای ته وایو دای مونږه الله ته نږدې کوي نو دا رد کوي په درې میاد کې الا لله الدين الخالص الذين اتخذوا اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا خلاصه سورته سورت پینز بابا آده الا لله الدين الخالص خبردار الله لده دین خالص خان کتاب دے الدین الخالص پرد شرک بہترین کتاب دے نواب صدیق حسن خان بہترین عالم ہو او پرد شرک داغی کتاب الدین الخالص په رد شل کې مختلف کتابونه دي چې هغه هغه کمزور او موضوعي روایت چې کوم مشرکین په دلیل نیوي هغه راغستي او غیر رد کړی دي لکه صارم الملکی او دارنګ البصائر د شیخ القران الدین الخالص د نواب صدیق حسن خان چې موږ درجه کې الله ته نږدې کی او زموږ د پاره زموږ په حاجتونو کې شفارس کوي دا نیاز اولی دي دا خدای بخلی موږ دای توایو او دای زموږ سوال الله ته پیش کوي اوسم دغه سی وایو سورہ یونس کې هم اتلسم آیات کې دغه څه تیر شوی او یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله او پاره موږ د امام رازی رحمت الله علیه قول پیش کړو چې امام رازی نظیر په دې زمانه کې دا دی چې خلک د اولیاء او قبرونو لرزي په دې نیت چې دای زموږ لپاره شفارس کوي الله تا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون یقینا الله با فیصله وکي میان د دای کې پاس کې چې دای وای کې اختلاف کوونکی او دا الله دې یکی او زور اور خلق السماوات والارض بالحق او دلائل عقلیه په اثبات توحید پیدا کړی دی اسمان او زمکه د پارا د کار کولو د حق بالحق لاظهار الحق یا بالحق پرشتیا په یو پیدایش باندې پس د بل پیدایش نه په تیارو دریو کې تیارې درې یو د رحم بل د ګېډې بل د پریوان او اول او بوی بیا وینا شو بیا کرا پاندې شو بیا ډوکې شو بیا غوخوا چې دا نه باره یو بارونکی بار د بل چا د یو بوج هغه په بل باندې نه راځي چې بل به اوچت کی ولا تذرو وازرتو وزر اخرى یا رب ستاسو ته واپس کېدل ستاسو دینو خبر به کی تاسو پاغه باندې چې تاسو کول او دا الله دې بوا پر ازونو د سينو باندې سکه واخلا سره د کفر ستانا چې په قلیل قلیلا لگا انک من اصحاب النار یا غنا نیت د جهنم یانو نا په دې کفر دې سکه والا امن هو قانتن انا الليل ساجدا آیا هغه څوک چې هغه عاجزي کوونکی وي الله تا په اطرافو د شپې کې سجده کوونکی وي ودریدونکی وي الله تا یریږي د آخرت نه ويرجون رحمت ربي او تمکه د مهربان ته حضرت ده ووایه، آیا برابر دي هغه کسان چې غیب پوهېږي او هغه کسان چې غیب نه پوهېږي په قرآن؟ بېشکه پند اخلي عقلمند. نو دا دواړه برابر دي؟ نه دي برابر. چې یو دیندار دی، اخر نه یریږي، په قرآن پوه دی، بل بې دینه، د اخر غم ورسره نشته، په قرآن نه دی پوه. ووایه زه چې یم ما ته حکم شوی دی چې عبادت وکړم د الله خالص کوونکی یم الله ته غاړه لا او ما ته حکم شوی دی چې سمزاون د غاړه کې خودون کو نه الله ته ووایه زه یاري ګما که زنا فرمانی وکم در رب زما د عذاب دروازې لوی نه مخکې سورې یونس کې انعام کې هم په لسم آیات کې تیر شوی وو هغه کسان چې غي ځان بچګه د عبادت د غیر الله نه ځان بچګه د غیر الله نه چې عبادت کوي د دې یان د عبادت غیر الله نه وانا بو ال الله راو ګرځي زر الله تا دای د پاره د زیره فبشر عباد او عقلمن دا دی چې قران ته کېناست نو دی وی یره دا طالبان ډیر کم کلی ودا ته کم کلی نو تا ته خيار کم کل ښکاری او خيار هغه دي چې الله او ته خيار او عقلمن ویلي دي او خيار هغه دي چې د خدای کتاب ته کېناستل ځان له ګټه او ګټه سره ګټه وکړه لیکن الذین ارتقوا ربهم لیکن آکسان چغی ځان بچ کړ د منای درب دینا نو دای د دې بالا خانې د پاسه دینه با نورې مانای وی جوړ شوی تیارې چې به وی باد لاندې دا غنه والے واد الله دا خلاف نه کوي الله دا وادي الم تر ان الله انزل من السماء ماء دی زانا دویم باب او په دې کې ادلاق لیا په اثبات توحید او تسلی ورګی نبی علیہ السلام تا مبلغ تا ثم یخرج به زرعا نو بیا وباسی په دې باندې فصلونه چې مختلف دي رنگونه د دې نو بیا وچی نو ویني بد دې لا تک زیاړو بیا وګرځي دې لغه زرا زرا یقینا دې کې دې پند د پاره دا عقل مندو نو آیا هغه څوک چې پرانیستا الله سینه د اسلام ته الله ورله سینه قران ته کلاو کړی دا او بل دی چې دا غزړه تور شوی دی د خدای کتاب له ناراضي اولائک فی ظلال مبین دا کسان دی په گمراه خیارا کی الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله او بیا نرم شي ثم تلين بیا نرم شي زړونه دایو سرمنه دایو زړونه دای د الله کتاب ته امام راضي رحمت الله عليه په دې ځای ذکر کوي نو په وخت د مکاشفې کې د هغوی څرمنې رېږدي او د هغوی زړونه په یره وي د الله کتاب ته او د الله کتاب ته محتاج شي وليس في انهم تزل تزول قلوبهم وان اعزهم تسترب دا نه دی ویلي چې زړونه یې چې دی نو هغه ژړه کیږي او اندامونه یې ژړه کیږي اټوپونه وایي فدل على ان هذا الاحوال لو حصلت لكانت من الشیطان دې دلالت په دې وکړه کدا احوال چرته چا ترازی نو دا د شیطان د وجه نه دی ابن کثیر هم ذکر کوي دا سه چې دا د شیطان د وجې شیطان ورته ننوتی نو دی په ټوپونو سر شي او وایي پیر جذبه یې چایا پیر وایي جذبې کې راغلی او فارسی بانانو کې او پیرو نو هغه ذکر کو مریدان ته نه چاپی راو نو پیر ذکر کو غټ پټکی والې او نو هغه به وی الله الله الله الله او خلک براتل او دې پټکی کې به والله روپای کې خوده پیسې کې خوده دې چې ډېر سور کې راغې سړی و نو روپای کا ته پریوتا سوچ وکړ چې کدار عالم خلک به جذبه کې نه نو هغه ورته وایي الله الله پروا مګونه پیر من برداشتم الله الله بی پیر پروا مګو وخت مې چاته کړی دا الله الله په الله کې والی سریا او خبر ته نو نشو یې دا وای پیر دی او ذکر کوي ذکر اله په تیاری کې کوي ځان سره بالکان کې نه یې تیاری کې ذکر کوي بیا جذبه کې راشي ور پیوزي دا پیر دی ها دا ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله یو سړی دی چې مخ عذاب ته مخامخ کوي او بل دی چې هغه الله د عذاب نه بچ کړي دا دواړه برابر دي افمن یتقی بوجهی سوء العذاب ایا غسوک چا بچ گئی ځان لرا په مخ باندې د بد عذاب نه پر ورځ د قیامت خلق لاس مخی کی جو سو گزار ورکه لاس مخی دې مخ مخی کی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن تاکیق سرا بیان گمگا دا پار دا خلق و بدے قرآن کی دار قسم مثال مثل مثال دلیل لعلهم يتذكرون خامخا چې یادو ساتي دی لا یو غلام دی د یو تن نو هغه ولله په ټیم ډوډای په ټیم چای د آرام او دمې لپاره ولله وخت ورکوي او بل غلام دی چې هغه د ګڼو کسانو شریک دی نو یو ورته وي براړه نو بل ورته وي ډوډای راړه نو بل ورته وي دا راړه نو بل ورته وي دا دمې نه یو او یو ورته وایي ده که دا کار وکړه بل ورته وایي ده مه وکړه نو ده مه هم نه شي کولی نو دا دواړه یو شان دي چاره هم یو شان دي دغسې یو سړی دی موحد چې یوازې د الله بنده دی او د الله تابعدار دی او بل سړی دی چې هغه مشرک دی یوازې د الله تابعدار نه دی ځان له نورم نیولې دي دا ذمہ دار دی او دا ذمہ دار دی نو غيو مې امداد نشي کوله الله یې مې امداد نه کوي الله یې مې امداد نه کوي او الله هم پر خدای نو دواړه کله یو شان کې دی شي ا دواړه بیا یو شان نه دی ورجلا سلما لرجل چې یوازې د یو تن دی او بل دی چې هغه د ګڼو کسانو دی دا دواړه کله یو شان کې دی شي هل یستویان مثلا دواړه برابر دي په صفات کې نه الحمد لله حمد ندی الله لا بلکې اکثر د دینه نه پويږي انک میتون و انو میتون ته مړ کی دن کې او دای عمر کی دن کې دی تا باندې عمر راځي دای باندې به عمر راځي انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا به تاسو پر ورځ د قیامت پنی زرب ستا باندې جګړې کوي یعنی خبرې به کوي الیس الله بکاف عبدا ان الله کافی خپل بند لرا ا د واسق دربارو او په مسله د خلق القرآن باندې مقابله وی هغه د خلق القرآن قائلو او نور وی نه قرآن مخلوق نه دا د الله کلام دی کلام الله دی نو پاغي به مناظري کی دی شیخ ابو نصر خزائی هغه ته پته ولګی دا هغه د بادشاہ دربار تلاړ او ال د نغاره پرتوا چا چې به مناظره کوله نو هغه به نغاره لډب ورک نغاره به والا د هغې مطلب به دا وي چې زه مناظرې له راغلی یم بادشاه د خلکو قرآن قائلو شیخ ابو نصر خزائی بیا بوډا شویو چغلار او نغارائی والا بادشاہ خپل مریان راغختل او جلاد راغخت او د شیخ ابو نصر خزائی شاته ادرو چې که دی پړ شو څټ به ترې نه وی په هغه ساعت بوډا چې شي سړی نو خامخا څنګه چې اندامونه کمزوري کېږي نو زړه هم کمزوری کېږي شیخ ابو نصر خزائی باندې هیبت راغې چې پولیس ولار دې جلاد ولار دې تورې تیار نیولې دا او د بادشاه مقابله ده نو په هغه لګي هیبت راغی ورسره طالبو نو هغه ته وای ما ته سوایا په ما لګي هیبت راغی خو طالب هم نر طالبو نو هغه دا آیات شروع ک الیس الله بکاف عبدا ويخوفونك بالذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد کله چې طالب دا آیات وي نو شیخ ابو نصر خدای داسې جوش کې راغې چا دربار ګړنګې دغه په आवाज او مناظره یې وګټله او واپس راغی الیس الله بکاف عبدا ان د الله کافی خپل بنده لرا یری دا پاغه کسانو چې دای بغیر د الله نه را مدد کوي او هغه څوک چې الله به مور د گمراهي وای نه بدل نه بدل الله خو دن کې ومن يهد الله او هغه څوک چې الله ولا توفیق ورګي نو نه بيد الله سو گمراه کوونکې نو نه ده الله غالب بدلا غستونکې کتا پوسو کې زینا او دریم باب شروع شو او په دې کې دلیل عقلی اعترافي او نفذ شرف تصرف په تفریقی که تا پسو کې داینا چا پیدا کړی اسمان او زمکی نو آئی دی اللہ ورته وای خبر را گئی مالا داغه چې تاسو را مدد کوی بغیر د الله نه ما توخه ان ارادنی الله بذرن کې را دو کې الله په ما باندې تکلیف ادي دا درگاونا لری کوم یو تکلیف د الله وایا وا زما قوم عمل ګوی په خپل خیال او زه عمل ګون ګند بیان زر دې چې په بشی تاسو پاغه چا باندې راشي غتا عذاب جر سوا کوي بدلا واقعي بشي بد باندې عذاب هميشه ان انزلنا عليك الكتاب ترغیب ورکوي قران کریم ته الله قبض کوي روحونو لرا په وخت د مرګ دي کې او هغه روحونه چې هغه باندې فیصله لیکړي د مرګ فی منامها په خوب کې هغه ادراک هغه روح هغه ته قبضه کی فیمسک الذی قضا علیها الموت نو ایثار کیا غر وې چې فیصله کړي پاغه باندې زمرګ او راو لګي بل تر نیټه مقرره پوره یقینا دې کې دلایل دي د پار دا قوم چې غي سوچ کوي او زجر به شرک ور کوي ام اتخذو من دون الله شفاعا ایا ونیول دای بغیر د الله نه نور شفارسیان قل ورته وایا ولو کانو لا یملکون شیئا اگر کده یو اقدار ندی سی او نه پکې عقل شته قل الله شفاعت جميعا وایا الله لا اختیار د خلاصولو دې ټول دی الله لا اختیار دې د برو د کړه بیا په دې الله ته واپس کې شي واذا ذکر الله وحده کلا چې یاد کشي الله یکی اوازه اشمازت قلوب الذین تنگ شي زړونه دا کسانو چغی ایمان نراړي په آخرت تو وای یو الله مددگار دی د زړه تنگي یره کله به بس کوي سوخ به بس کوي دا ویل شي چې قلندر بابا دریاب کچکول کې بند کړی و، اذا هم یستبشرون، ناڅاپه دی ایزیري علي خوشاله خوشاله کیږي چې ته وایې و شمس تبریز بابا نور را کوز کړی و، دی وایي واه واه واه یو ګوره مسله دې ته وایي کنه چې کوړې را کوزې کړې، ا دی ډیر خوشاله شي. قل اللهم فاطر السماوات والارض خو دې ځای نه سلورم باب او په دې کې دلیل وحی او تخویف او زجر ورګي منکرین تا وایا الله پیدا کوونکی دا اسمانونو زمکو په هه په پټو بخارانو ته فیصله وکي په میند بندګانو ستا کې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دین نه پويږي پتاي سره ویلو دي خبر لرا کسانو چې مخکې دین و نو فائدہ ورنکړه دین هغه څه چې دای کول قارون هم دا سه ویلو ها الله نه معافی وغواړه نه نه امید نه امیدی زوال علم و عرفا هی امید و مرد مومن هی خدا کی راز دانو می لا تغنتو من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله بخنه کوي د ګناونو ټولو شان داد د الله بهو کې مهربان له مقاليد السماوات والارض دلیل وحی دی الله څخه چا بیا می د براو د خاطر دی او هغه کسان چې کفر وکړي پایا تون د الله دغه کسان هم دی دي تاوانيان قل افغیر الله تأمرونی پینزم باب او په دې کې ثمره د دلایل او دلیل وحی او زجر ورکړي منکرین ته او بشارت ورکړي موحدین ته وا پیغمبر بيد الله نا تاسو ما ته حکم کوی چې زه عبادت کوم یعنی او غیر الله عبدو آیا بيد الله نه زه عبادت کوم د بل چا تاسو ما ته حکم کوي ايها الجاهلون وجاهلانو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك تحقیق سره وای شوی د تا تا او هغه کسانو ته چې ستانو په خوا ایتم وای شوی دا لئن اشرکت ليحبطن عملک کتا شرک وکړو نو برباد بشي ستا عمل شی بت تاوانیانو نا بلکې دا الله عبادت کوا شد شکر گزار د الله نا او دای تعظیم ورګدا الله پورې تعظیم او زمکه ټولا په داسې حال کې چې ټولا قبضته یوم القیامه په موټی د الله کې وي قبضه د الله کې وي پر ورځ د قیامت قبضه چې په موټی ونی وي قبضه چې د ګوتو په سر باندې ونی وي وفتحت ابوابها حال بدای چې پرانځې شوی وي د دروازې د جنت دا به مخکې نه کلاو شي دې لپاره چې دای رواني سوره نزدیکی نو دربا خوشبوئی ورته زیاتیږي چا خوشبوئی په لګي چې خوشاله رواني چې ځای نیسو مونږ د جنت نه کوم ځای چې زمونږ خوښ شي فنعم اجر العاملین څه ښایسته دی اجر د عمل کوونکو وترى الملائکه حافین من حول العرش ویني به ملائکه چې تابعدار به چا پیر د عرش پاکی و بیانی په ستاینې د رب باندې به لګیایي وقضی بینهم بالحق فیصله به وشي په میندای کې په رښتیا وقیل الحمد لله رب العالمین او به ویل شي حمدونه دی الله لا چې رب د مخلوقات دی صورت کې حمدونه دلایل ذکر کول د الله د توحید او رد یې کو د شبهې د مشرکینو چې هغوی وې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا موږ دوی ته خدایان نه وایو خدا نیکان بنیان دي موږ دوی ته وایو او دوی زمونږ سوال الله ته پیش کوي تفریح